الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع مسلمان خور ته نصیحت او توصیه قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو آیا موږ او تاسو چې اسلامي التزاماتو اسلامي احکامو ته غاړه ایښې ده آیا دا زموږ انقیات او زموږ غاړه ایښودنه اسلامي احکاماتو نه د زړه له کومې ده او که نه ده که زمونږ غاړه ایښودنه اسلامي احکاماتو ته د زړه له کومې نه وي نو باید بیا په مونږ په خپل مسلمانی باندې اصرار ونه کړو خپله لاره له مسلمانانو څخه بیله کړو او خپل ځان د اسلامي ټولنې څخه ونه ګڼو ځکه هغه څوک چې د زړه له کومې نه اسلامي احکاماتو ته غاړه نه ږدي په الله باندې او د الله په رسول باندې د آخرت په ورځ باندې د زړه له کومې ایمان نه راوړي دا منافقانه چلند دی دا کار په حقیقت کې نفس پالنه ده الله پالنه او دینداری نه ده او د داسې عمل سرته رسول له یو شریف او عقلمند انسان سره نه ښایي باید چې موږ او تاسو اسلامي احکاماتو ته اسلامي التزاماتو ته یا هغه ایمان چې په الله او د الله په رسول د آخرت په ورځ باندې لرو هغه د زړه له کومې او د زړه نه اوسي صرف په ژبه باندې نه وي نو مسلمانې خورې زموږ دعوت یوازې د ښځو لپاره نه دی دا کومه بلنه چې موږ ورکوو خلک د الله د دین نه د الله د احکامو نه خبروو دا یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د ټولو مسلمانانو لپاره دی خو په ځانګړې ډول غواړو چې له خپلو مسلمانانو خویندو سره خواخوږي وکړو هغوی چې د ټولنې مظلومه او محرومه طبقه ده په کورونو کې پرتې دي زموږ مسلمانان رونه خو کیدای شي په مدرسه کې په جماعت کې د علماو نه څه واوري هغه خویندې چې زموږ په کورونو کې دي هغه خو د هیڅ ځای نه نشي اوریدلی نو مسلمانې خورې کوشش وکړه چې خپل شخصیت د نارینهو او د سړیو په شخصیت کې ورک نه کړې او خپل دین هغوی ته ونه سپارې په دې باندې هم پوه شه چې ښځه په اسلام کې یو جلا او ځانګړی شخصیت لري او د هغوی شخصیت تر سړیو پورې بلکل تړلی نه دی او یوه ورځ به راشي چې د سړیو په څیر به د الله په دربار کې ودرېږي او د خپلو اعمالو ځواب به یوازې ورکوي بیا به هلته داسې نشي ویلی چې زما اعمال دې د سړیو غوندې تصفیه شي او زما د دین په اړه دې د سړیو نه پوښتنه وکړی شي بلکه هلته به هر سړی په خپله د خپلو اعمالو ځواب وایي او هر څوک به د خپل قبر نه راوځي او هیڅ ښځه به د خپل د خاوند د پلار او د ورور له قبر نه نه راپاڅي هر څوک به د خپل قبر نه راپاڅي او د الله په حضور کې به ځواب وایي او الله به ترې پوښتنه کوي نو مسلمانې خورې ته په خپله د خپل ژوند د انتخاب اختیار لرې او د الله په وړاندې به په دې اړه ځواب وایې نو زه مسلمانانو خویندو او میندو ته وایم بې له دې چې تاسو د سړیو فیصلې ته وګورئ باید په خپله پریکړه وکړئ چې آیا اسلام د ژوند د قانون په صفت پیژنئ او که نه دا نه چې سړی په تاسو باندې زورنه وکړي چې تاسو مونځ وکړئ تاسو روژه ونیسئ تاسو د الله او د الله د احکامو تابعداري وکړئ آیا د اسلام وجایب او مسئولیتونه او حدود تاسو منئ او که نه نو که د ټولو التزاماتو او حکمونو سره د زړه له کومې اسلام منئ او د هغه پیروي کوئ نو بیا ځنډ مه کوئ او خپل نفس کې شک او تردید ته ځای مور کوئ او په خپل ټول اخلاص او پوره شکل د اسلام دایرې ته داخل شئ د ژوند ټول اړخونه د هغه احکامو مطابق عیار کړئ په دې صورت کې به ته وتوانېږې مسلمانې خورې چې د حق لاره پیدا کړې او وپوهیږه چې یوازې په همدې صورت کې کولی شي د دنیا او آخرت کامیابي حاصله کړي ځکه حق یو داسې رڼایي ده چې څومره هغه ته داخلیږي په هماغه اندازه د هغه رڼایي لا هم زیاتیږي نو ګرانې خورې که اسلام دې یوازې د عادت او دود په څیر منلی وي چې زما پلار زما مور زما نیکه مسلمان و زه همدارنګه مسلمانه یم او د زړه له کومې ورباندې قانع اوسې او د اسلام احکام نه پر ځای کوې نو بیا پوه چې د اسلام دغه ډول منل تا ته هیڅ ګټه نه رسوي او د تکلیف او ربړونو نه پرته بله فایده تا ته نشي رسولی تل لپاره به په تکلیف او په مشقت کې ژوند کوي بلکې اسلام د زړه له کومې ومنه او د هغه احکامات عملی کړه د مسلمانانو خویندو او میندو که تاسو اسلام د ژوند د قانون په توګه منئ نو تاسو بیا د اسلام کې او د اسلام په مقدس دین کې تاسو مسئولیتونه لرئ تاسو دندې لرئ اول مسئولیت هم دا دی چې د خپل ټول ژوند د اسلام په چوکات کې برابر کړئ اول مسئولیت هم دا دی چې د خپل ټول ژوند د اسلام په چوکات کې برابر کړئ د یو مسلمان خور لومړنۍ دنده دا ده چې خپل ورځنی ژوند د اسلام په چوکات کې برابر کړي او خپل عادات رواجونه غلط عقاید او جاهلانه لارې پکې په ګوته کړي چې پوه شي چې دا غلطه عقیده ده دا جاهلانه عمل دی او دا جاهلانه رواج دی او دا وړتیا باید تاسو پیدا کړئ چې د اسلام په رڼا کې حق له باطل او اسلام له جاهلیت نه بیل کړی شئ او له هغه وروسته خپل ژوند وپلټئ له خپل ځان سره محاسبه وکړئ او د جاهلیت ټول آثار له ځان نه لرې کړئ لنډه دا چې یوه مسلمانه خور باید کوشش وکړي چې ټول کارونه او چارې د عقایدو اخلاقو او کړنو په ګډون په خپل اجتماعي ژوند کې په خپل فردي ژوند کې د الله د احکامو تابع کړي او له ټولو جاهلي عاداتو نه ځان ګوښه کړي لکه ځینې خویندې چې زموږ لا اوس هم په جاهلانه عقایدو او جاهلانه رواجونو کې پرتې دي دویمه دنده له خپلې کورنۍ نه د جاهلي باورونو او رواجونو لرې کول د یو مسلمان خور چې په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې ژوند کوي دوهمه دنده دا ده چې د خپل کور فضا پاکه او جوړه کړي د جاهلیت ټول رسمونه او رواجونه ترې وباسي دغه جهالت که زوړ وي او که نوی وي چې اوس یې د غربي تمدن په نوم زموږ په کورونو کې ریښې موندلې دي او زموږ کورنی نظام یې له ډیرو تهدیدونو سره مخ کړی دی عجیبه دا ده چې نن ورځ زموږ کورونه د مختلفو جاهلیتونو ځاله ګرځېدلی ده او د نوي او زړو جاهلیت یو نوی ترکیب پکې لیدل کیږي له یوې خوا ځان روشنفکره او ړون اند بولو چې له دې لارو مو د غربي کلتور دروازه په خپل ځان راخلاصه کړې ده او له بلې خوا مو غیر اسلامي او جاهلانه عقاید او رواجونه په ټولنه کې کلک کړي دي چې دا یو زوړ او قدیم جاهلیت دی او د زوړ او د قدیم جاهلیت نښه ده نو کله چې زموږ خویندې خپل ایمانی مسئولیت وپیژني باید یو قدم مخکې لاړې شي او کوشش وکړي چې دا رنګه جاهلانه او مشرکانه عقاید او رواجونه له خپلې کورنۍ وباسي او دې ته هم متوجه شي چې نوی جاهلیت په کومه بله بڼه او بدل لباس کې او په بېلابېلو نومونو د دوی د کور فضا بدرنګه نه کړي او د غربي کلتور او فرهنګ له تقلید نه خپله کورنۍ او ټولنه پاکه کړي نن خو فاسد سریالونه هره ورځ په رسنیو کې خپریږي او هر کور د هغه د لباس نه د هغه د جامې نه د هغه د خبرو نه او د هغه د اخلاق نه تقلید کوي په کورنۍ کې کورنۍ فاسده شي نو د مسلمانې خور دنده دا ده چې دا جاهلانه او دا مشرکانه عقاید د خپل د کورنۍ نه وباسي او د غربي کلتور او فرهنګ له تقلید نه خپله کورنۍ او ټولنه پاکه کړي درېیمه دنده دا ده چې خپل کور د قرآن په رڼا روښانه کړي دریم ګام چې یو مسلمانه خور یې باید په دې لاره کې واخلي دا دی چې خپل اولاد ته اسلامي تربیت ورکړي او په اسلامي اخلاقو آدابو او طریقو یې وروزي له بده مرغه چې نن ورځ زموږ نوی نسل زموږ اولاد په داسې کورونو کې روزنه اخلي چې په هغوی کې د قرآن کریم د تلاوت هیڅ اثر نه لیدل کیږي د هغوی سترګې په هیڅ لمونځ کوونکي نه لګیږي او خپله کورنۍ د لمانځه په حالت کې نه ګوري هو هغه اولاد د خوشبختی او سعادت په طرف ځي چې په خپلو کورونو کې د قرآن کریم تلاوت اوري خپل مشران د رکو سجدې او قیام په حالت کې ویني او په خپل چاپیریال کې د دین او دینداری نښې ویني زموږ نننی نسل چې په خپلو کورونو کې نه د قرآن تلاوت اوري د قرآن آواز او ناوري نو نه څوک د قیام او رکو او سجدې په حالت کې ګوري او نه په خپل چاپیریال کې اسلامي مظاهر او آثار ویني نو له داسې نسل به د څه هیله وکړی شي او د دیو نه به موږ څه هیله وکړو دوی ګوري چې د ټولنې ټول وګړي ښځې دي که نر ځوانان دي که بوډاګان ټول د مادي ژوند د ښهوالي او بهبود په لټه کې دي چې دنیایي ژوند زموږ څنګه ښایسته شي په دې لاره کې هیڅ قید او شرط نه مني او دین او دینداری ته هیڅ توجه نه لري نو داسې نسل چې په داسې یوه ککړه فضا کې وده کوي څه فکر کوئ چې په هغو کې به د اسلام او واقعي سعادت څه نښه پاتې شي نو دا زموږ د مسلمانانو خویندو دنده ده چې خپل اولاد ته اسلامي تربیت ورکړي او په اسلامي اخلاقو آدابو او طریقو یې وروزي او په خپلو کورونو کې د قرآن او د اسلام غږ پورته کړي چې د دوی اولاد د دوی نه رنګ واخلي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د مینې وروسته زموږ خپرونه دوام لري